محمداجان کړوخېل د چنار له کلي څخه لیک رالېږلی دی او سلامونه یې تاسو محترم ته رالېږلي دي وعلیکم السلام او پوښتنه کوي وایي چې زموږ کلی لرې په صحرا کې پروت ده هلته تقریبا شپېته او پنځوس کورنۍ اوسېږي دوه جوماتونه لري ایا دلته د جمعې مبارکې لمونځ کېږي که په دې اړه وایي معلومات راکړئ نو حضراتو تاسو د چا په مذهب یاست که د حضرت امام ابو حنیفه رضی الله عنه په مذهب باندې تاسو یاست خو دا لمونځ قطعا باطل دی ناروا دی غلط دی غلط په دې معنا چې هر څو لمونځونه د جمعې مو په دغه ځای کې کړي دي هغه در باندې په مابشي لمونځونه په جمعه کې هغه دوه رکاته مکرو بدعت په سارا کې بیا د غره په لمن کې چې هغه ځای کې حکومت نشته هلته قاضي نشته هلته ولسوال نشته هلته بازار نشته او تاسو د جمعې لمانځونه کوئ حضرات حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنه د حضرت امام صاحب بالذات شاګرد دی د دالمر په شان عالم دی دغه شاګرد د حضرت امام صاحب دی په خپله د حضرت امام صاحب څخه پوښتنه کوي ورته وایي وایي په صحرا کې په قراو کې په بانډو کې تداکلو کې لمونځ د جمعې دا څنګه دی حضرت امام صاحب جواب ورکوي وایي لا یجوزو قطعا روانه دی روانه دی روانه دی دا د جمعې لمونځ په دغه سارا کې بیا هم حضرت امام محمد ابن حسن شیبانی رضی الله عنه دوهمه درجه استفتاء کوي سوال کوي وایي که یو امام را ولاړ شي هغه په کلي کې په سارا کې خطبه ووایي د جمعې لمونځ و دا خلقو ته ورکي بیا یې حکم څه دی حضرت امام الائمه الامام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه وعنهم جواب ورکي وعليهم اعاده الظهر ادا ما کښل مو د دوی پر جمعه پاته دی شل کاله یو چا د جمعې لمونځ کړی دی په سارا کې حضراتو شل کاله یې د ماپښین لمونځ په نس خوړلی دی هغه د ماپښین لمونځونه ټول پر دغه سړي باندې دین دي فور دي دا یې قضا کړي دي د زکندن او د نزع په وخت کې لا هم دی مکلف دي نه پر ادا قادر دی اوس نه پر قضا حضراتو بیا به وسط کې نه کله که نور لمونځونه دا چې قضا کړي نو که څوک د حضرت امام صاحب په مذهب وي هغو ته نه دی روا دا لمونځ چې کړی دی د ماپښین لمونځونه یې په ذمه کې دي تر مرګ د مخه بې راګرځي او که داسې وي چې دیدنه راولاړېږي دعوه د مذهب د امام صاحب کوي او هلته په معنا کې غل وي مخالف د دین وي ول په خوله ګنۍ ګنۍ لرې په لاس دې نل وینم تا د اسلام غل وینم که دغسې غل وي او لمنځونه کوي د جمعې د مقتدیانو ذمه هم ده ده په غاړه یې ګناه د مقتدیانو خو لمونځونه پر امام او پر مقتدیانو د ماسپښین فریضه دي هغه به حتما راګرځي وخت کوتاه دی والسلام